حقیقی ذریعہ خود الله رب العزت فضل دی ظاهری ذریعہ چې دن هغه مور پلار دی دا الله د خپل حق سره د غي حق وبذل قربا والیتام والمساکین والجار ذل قربا گاونډي چې خپل دی دی گاونډي نږدې والجار الجنوب گاونډي پردې گاونډي لري والصاحب بالجنب مړګړ راړه چټکی ناشته جاز کې سر ناشته سيورثو چې گاونډي به د گاونډي نه میراث وړي دور او یری دما گاونډي گاونډي ما چې اوس پاتې نه جوړ شي گاونډي به د گاونډي نه میراث وړي دا بلا ماشاء الله اوس گاونډي ته کوم تکلیف نه سوایا بلا دا حق د شفیع په شریعت کې ځکه ثابت دی ښا چې ایران گاونډي دی خواله باندې شي وای کیلی اخری نو پړچونه ای کرو ورځي دغه به کیمشته ته دې ګرم دی بس خپی پخی کی ناغا وخت یو غرین وړو کی گاوډیانو کرو ورځي دا خو ظلم دی دا زیاته دی دا ظلم دی دا زیاته دی وای هم جنت پہ آرام دے بھائی تقریر کی وجہ سے خبر ہے جنت پہ آرام دے جنت تو بدل داخلی کی او یایم کې تیر شوی دی وای وعنه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يعطي پتره مو ورته لا يمنع ندی منکی گاونډي بل گاونډي لرا دا نه هی غایب دا ان یغرزا خشبتن فی جداری چغه کی دی لرګې په دیوال د زبانی الحمدلله ثم الحمدلله تاسو موږ کته کوټی ته غوښت دی نه غونډیان دي ایوې زموږ دی دیوال کې بوبر عظیم نه د خپل ورستا پرې راځي یا بکیږي نه کیږي تاسو دی اولو ترمن زره علما زما دا خبره د کسې کومه گاونډي دی والا خېږي ته زره چې دنداغو لرګې چې دنا په خپل کوټه باندې نه پری دی نبی اسلام دا ویلي دي تاسو دې نوې مخه به ته وام د دا د زره به دې وو ګردان مرته زو ته وی ځاړه مزو تا ما ته وی دا ځاړه مزو ته دا ځاړه به ځاړه ته وته او ختم شي ما دا د زره به ګردان خو بکی دا نه به ختمونه دا غوډه شروع شو چې دا پلان کې ختم شو پلان کې پلان کې پلان کې دین سو پری دی دین خلک نه پری دی دا غسه دا پلان کې نظام لري کول وایي چې دا ضربه گردان ټول حکم او غرب ابل بتور لګا نو دې مو چې والله الا ارمین نبی بین اجسادکم دا ضربه گردان ورته کومه دا ورته وامه چې دې څنګه سویل تاسو یې باندې سبحان الله ولرحام او ځان بچی د کټ کولو د خپلولو نه یا تسالون بی تاسو یو بل سوال کوئ د الله په نوم والارحام او د خپلولو په وجوانه چې ته زمون خپل ادا کار داسې وکا یا وتقو قطع الارحام ځان بچی د خپلولو کټ کولو نه اوس په 133 کې یو سل درې درش کې تیر شو دا هم صفحه کې الله تعالی مخلوق پیدا کو تر دې پورې چې فارس شو الله د دې د پیدایش نه قامت الرحم نخل ولی پاس اذ فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع دا غزید پناه غختون کې پتا سره د پر پرې کولونه معنا یا الله زتا تواما چې ما دا خلک پری نه کی خپل ولای الله سره خبرې شروع کړي قال نعم نبی رسول الله وته بالکل ټیک ته اما تر دینه خو یو خبر ورته کوم ته په دینه خوشاله یې ان اصل من وصله کی چې زبر خپل رحمت سره یو ځای کوم څوک چې تای وځای کی واقطع من قطع کی چې وای د ازمکا د دې زوی د د دې او تدا والا سبق نو د تارخ خلق یال ساتي خود مور نه ساتي نو د مور د مور د مور او بل ادا دا چې مور چې نو اغا د الله بندا په ګډه ګرځول دی یو تکلیف دی بیت الله کې ابن عمر سے کوي وي په حق مې مور ادا کوي نه نه ادا کوي الادب المفرد کې اول اول کې ما مخرج رحم الله دا حدیث راوړي مور حاصله پورا کولې مور کو موري نو اگر څه اگر چې ارسو نوري خو مور خو موري ګنده خو موري هم پدی محسن باندې الیهم اغه ته دې چې اغه سره خکې په دې اس ګنا نشته د سره او اغه ځان د ګنا نه ډکې اغه ځان د ګنا نه ډکې لکه څنګه چې سړی ایره خوري نو مخاطب چې وته ګوري هغه ته څه نقصان نه خو دې ځان درمندې کړ ځان درمندې کړ ای ګرمه ایره دې خوري لكن ينالهم اسم عظيم بتقصير في حقه دې ته سخت تکلیف چې دن ګنا رچی چې دې دغه حق چې دن اغه باندې و ادخالهم الاذى علی او هغه ته تکلیفونه چې د تر د باندې تکلیفونه داخلي نو دې ته دا رسیدې ګناه رسیدې ها وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبتغي څوک چې دا خوخی چې زما په رزق کې زیاتوالی وشي او زما په نیټه کې چې د رستوالی وشي فل یسر رحمه مطلب دا چې خپل ولی پالل دا سبب د فراخه د رزق دی او دا سبب د عمر د برکت دی چې الله بدر په عمر کې برکت واچي چې دا جهاد په پر ځین په دا وکینو پر دې کې فیاو او د مور او پلار خدمت ته محتاج نه ویل شه مور او پلار او معلومی کې دي چې د په مور او پلار چې نو خدمت کې کمې کونو ځکه ودا دا وي حدیث کې چفت ورته اشکال لا نشي کله نبی اسلامي بهترین عمل مور او پلار سره خدي کله بهترین عمل جهاد دی کله بهترین دا دی کله بهترین دا اصل کې دعوت کې لوی خبره دا دا چې ته موقع شناسی او فرد شناسی چې دا موقع د خبرې دا او کنه دا او دا سړی چې د کې غم وره دا سړی چې د خبره کوم نو څنګه دا چې چا کې څه نقصان او نبی اسلام ته چې کم عمل ور یره حج چې په خپل وخت شي موس چې په خپل چې کم کم نه عادت یې دا دا موس چې په خپل وخت شي دا ډېر ښه شي ول یره مور پلان دا خورې لې سو جهاد خورې لې ار یو سره خپل مناظر خبر کوله کله منا سالا قدر کولم او مقام حل په جنل دا دعوت اهم فریضه ده دا خبره یاد اوساتې وره دا منهج خلافت او منهج رسول ابل دا رساله نه والي وګوري رساله ما ټول وکړه دولس اصول ذکر کړی دی داعی لپاره څور اصول ذکر کړی دولس اصول دولس اصول پای کې دا خبرې دي فقې ته وګوري سړی ته وګوري کومې طریقې سره سبحان الله خلق ځان ته محتاج یوسف علی السلام چې پیش دي ما ته محتاج شو ای ارباب متفرقون خیر من الله العظیم القرآن وزار اسلام ته کوي مقابله کوي او ډاکټر پر دې کو چټو خلک راځي ولی اصل کې ستا خبره دا باچاو دا غټایټ دا مولیان دی پریدي نه چره خبر چاته وکي هغه چې دا ټول راځي شي زما خبر اورسینو بیا شیخ القرآن رحم الله بوې نه وې چې مور دا دعا ته کوا چې د الحمدلله نه مخکې نه کینو چې الحمدلله به کله وسره ټول ملګری الکه مو ټول ملګری ا دې ومنډ دي موقع ته ګورا هم ملګری هر سر وان کی هر سر وان کی الله تعالی الله بندا د الله بندا روانول قسم په خدای دور آسان دي چې سوای ما جوړور ګران دي روانه اوس دې باروزه یوه دا ستا خز داسې کوم ورته ستا دې کوم غراب غراب غراب بس روانول له سکار نه ارس د روانو جوړول کمال دی جوړول کمال درس ملګری جوړ کا جهاد ته ملګری تیار کا زین ولا جوړ کا د يهودیت نصرانیت عیسایت سوشلیزم کمونیزم نظم نظم د دې خلکو له داسې چې دنه زین جوړاوه کمال دا دی وایه هو وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أخي والداك قال نعم ورد الله جندر قال نعم قال ففيما فجاهد وایه هو وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مقصد دا دی دا الله بندا دا خپل ولی پالون کې نه دی چې دې مکافی دی چې هغه سره څنګه کې دی او سره راځي کوي حلبي پښتانه چې چار سره څنګه غلا کوي نه ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها الله دې معافيو کې موږ هم په دې کې راګيري کله زینی به بیا ګډوډ شي کنه ته بار بار ډېر ښه کوي ډېر ښه کوي ډېر ښه کوي اخر به ځلو او درجه دې راځي شي کمزوري بدی را بدی سهل اندر دجا در جزا اگر نیک عمر دی احسن الا مناسا د بدای په مقابله کې بدای تاسو کار نه وایي او او د مور سره لري چې نو دا د موروالی حق او پالا مور دې مور دا صاحب مت دنیا معروف پر کنه علما لیکي کوم مور د سوال جواب کو چراشه ما مندر ته بوزا نه به بوزي او کدا ته و چې مندر ته تلې مو راشه ما دي نه بوزا په منډه وځي ځکه دا مخ کې اعانت بالمعصیت دی او دا اعانت بالبر دی